دی هغه جواب وکړ چی نه د ازلی فیصلی باوجود دغو شیانو سره بیا د الله تعالی هغه مقصد دا دی چی اراده هغه ورسره چه ده متعلقه ده او که څو چکی د اهل سنت والجماعت مذهب هغه د خدای پاک شان سره ډیر لایق ده او د دوئ چی کوم مذهب ده ټیک ته عقل ته خو ده عقلی هغه خو ده رجحان خو لیکن مقصد دا دی چی د خدای شان سره دا خبره لایقه نه ده چه خدای پاک ته دنیا کی یو کارساز غوندی کی چه هغه یو کارخانه یا یو شی جوړ کی او مقصد دا یو منصوبه بندی سره او دی نه بعد بیا دی بی دخله یی دا پته نه ورته لګی چه ما کارخانه سنګه چلیږی او مقصد دا ده چه بیا یی پکی د څه قدرت وغیره نه یی نه الله تعالی داسی نه ده الله تعالی د هر شی منصوبه بندی کړی ده هر شی مقصد دا ده چه ده پیدا کړی او مقصد هغی منصوبه بندی باوجود بیا هم ده پدی هر شی کی چه ده هذا یعنی د تعلق حادثه لپاره د صفت د ارادې هذا د تعلق حادثه لپاره د صفت د ارادې جهل دا خو بیا جهل دا په وجوب د شی باندې دا خو یو قسم ته په وجوب د شی باندې چه دا جهل دا بحسبت بحسب المصلحت الفوقانیه فحسب دی مصلحت فوقانیه سرا یعنی قضاء و قدر او ارادی الہیه سرا یعنی چه اوس تعلق تعلق حادثه دی صفت دی ارادی یو شی سره رادرومی نو بیا خو دی دا مقصد چه الله تعالی په هغه قضاء او قدر او ارادی الهیه قدیمه باندی چه دا په هغی باندی خبر نه ده ځکه اوس تعلق دی ارادی نه وای بیا چه کئی ورسره راولی اسی عبارت می ولګاو ولعلک تقول هذا او تا ته دا حق سته چې ته دا ووایې شاید چی د تعلق حادثه لپاره د صفت د ارادی دا خو جهل ده په وجوب د شی باندی په حسب د مصلحت فوقانیه سره یعنی قضاء او قدر او ارادی الهیه سره فکیف یکون فی موطن من مواطن الحق نو دا به څنګه شی په یو مقام کی د مقاماتو د الله تعالی نه خو دې تشریح به داسې تاسو وکړو یعنی فکیف یکون صفت من صفاته تعالی نو دا اراده به څنګه یو صفت شی د چا نه د صفاتو د الله تعالی نه دی سره خو به بیا جهل راشی فاقول سره دی را درمی او جواب ورته کوي فاقول دی وای چې زما حاشا لله یعنی معاذ الله دې سره هیڅ جهل نه رادرومي بل هو بلکه د تعلق حادثه چی دا علم و ایفاء لحق هذا الموطن دا خو په حقیقت کی علم دا او ایفاء دا لپاره دی حق تی اغا صفت تی ارادی دا خو لپاره دی اغا صفت تی ارادی قدیمی یعنی دی اغا صفت تی ارادی قدیمی یو علم دا او یو چی دا ایفاء دا تعلقات حادثه جهل ندا ها البته جهل به دا وای چی که مونږ په دی باندی اقرار کولای چی مخکی په ازل کی هیڅ شی واجب شوی ندی لیکن دا خو مونږ چیرته ندی ویلی او شریعتونه دی دینه انکار کئی یو شریعت دا ندی ویلی چی ازل کی فیصلی ندی شوی انما الجهل ان یقال جهل خو به پس او چی داسی ویلی شوی وای چی لیس بواجب اصلا چی هیچ شی واجب په ازل کی نه وو وقد نفت الشرائع الالهیه هذا الجهل او شرایع الهیه دغه جهل بیا نفی کړی ده ولی حیث اثبت الایمان بالقدر ځکه چی ټول شرایع الهیه ایمان بالقدر چه ده ثابت کړی ده چی په تقدیر باندی به دی ایمانی نو چی په تقدیر دی ایمانی نو دا جهل به دی نه یعنی دا به نه وایی چی الله تعالی مقصد دا دی چی چه فیصلی نه دی کړی داسی به نه یی بلکه په دی به دی ایمان چی الله تعالی ټولی فیصلی کړی دی او په دی به دی ایمان یی وان ما اصابک لم یکن لیخطئک په دی به دی ایمان یی چی دا کوم شی تا ته رسیدلی ده دا نه وو داسی چی دا تانه بچ شوی وی یعنی دا به خامخا درته رسیده وما اخطأک لم یکن لیصیبک ا چی د کوم شی تا نه مقصد دا ده چی بچ شوی ده دا نه وو چی تا ته رسیدلی وای نو اوس دا مقصد دا ده چی بهر حال د فلاسفو سوال د هغه مقصد دا ده چی وکړو جواب وکړو بیا شاه صاحب رادرومی اوس یو عجیب تمثیل د تقدیر متعلق درته کوي بهر حال مونږ اعتقاد دا ده مونږ دا نه وایو چی هیڅ شای واجب ندی مونږ دا نه وایو مونږ دا وایو چی په تقدیر کی پنځه کرته پی در پی هغه تقدیری فیصلی او منصوبه بندی د ټول عالم پنځه کرته پی در پی د ټول عالم څه شوی ده منصوبه بندی شوی ده یو وار د الله تعالی په علم کی په ازل کی بیا دی هغه هر شی ما کان ما یکون څونه چی دی دا ټول شیونه بیا دی هغه عرش په صورت خیالیه کی پنځوس سره پنځوس زره کاله مخکی دی دی شیونو پیدا کولو نه هلته بیا دی آدم علیہ السلام مقصد دا دی چی کلا پیدا شنو ټول ذریت له د ملا نه چک وباسه نیک دی نور په شکل کی او بد دی ظلمت په شکل کی هلته بیا د هر سړي چې څه کوي او څه به کېږي او څه د ده متعلق لیکلي هغه ټوله فیصله بیا مقصد دا ده چې تکرار شوې ده او بیا چې کله د بچی د مور په خېټې کې وي نو د ده متعلق د ده شقاوت د ده سعادت د ده رزق د ده موت چېرته به مړېږي څنګه به مړېږي دا ټولې فیصلې منصوبه بندي هلته شوې ده او بیا د دې دنیا کې د حالاتو پیدا کولو نه لږ مخکې په عالم مثال کې هم مقصد دا دی چې ټوله منصوبه بندي آ شوې ده نو مونږ وایو چې باوجود د دې خبرې چې د عالم کې څه کارونه پیدا کېدونکي دي او پیدا کېږي د دې ټولو شیونو منصوبه بندي د الله تعالی په علم کې علم ازلی کې دی الله تعالی علم اخو قدیم دا په هغی کی دا ټول شیونه چه دی موجود دی او اټلی فیصلی شوی دی دی الله تعالی علم په لحاظ سره دی الله تعالی ته په نسبت لحاظ سره چرته په یوی فیصلی کی هم حالت منتظره نشته او ټول تقدیر هغه تقدیر ملزم ده او تقدیر مبرم ده او ټولی اټلی فیصلی شوی دی چه دا کار به داسی کیږی او دا بل به نه کیږی نو چی کومی ازلی فیصلی شوی دی دی هغی خلاف بلکل نشی کیدلای او هو به هو به په دی دنیا کی بس هغه کارونه کیږی چی کومی ازلی فیصلی شوی دی هغه به خامخا کیږی نو دا دی مونږ اهل سنت والجماعت چی دا اعتقاد دا اللہ تعالی پارا صفت تی ارادی قدیم ہم چدا ثابت تا اوس فلاسفہ وائی چی ټیک ده تر دوره خو مونږ منو لیکن مونږ دا نه منو چی تعلق تی ارادی به مقصد دا ده چی روزانه بیا چی کوم داسی نوی کارونه کیږی مونږ خو وایو چی کل یوم هو فی شان هره ورځ الله تعالی ځان له ځان له په نوی نوی شان باندی وی چه مقصد یعنی هغه صفات اضافیه محضه چی دی په هغی کی چی وی تبدیلی وی یعنی کله دی الله تعالی هغه ارادی تعلق هغه دی یو قوم عزت کونی سره رئیسی کله دی الله تعالی ارادی تعلق دی یو قوم ذلیل کونی سره رئیسی کله بل داسی یو غټ امر عظیم کله دی بل یو غټ امر عظیم سره دی الله تعالی هغه ارادی تعلق روزانه مقصد دا چی کیږی کل یوم هو فی شان بل مونږ وایو چی یحکم ما یرید الله تعالی فیصلې کئی روزانه چی کوم د ارادی هغه چه کئی فیصلې کئی نو مونږ وایو چی ټیک تا دا ټول شی اوس فلاسفه دا وای چی دا ټول شیونه یو ور اټلی فیصلې شوی دی نو آخر بیا دی دی څه فائدہ پاتې شوا بیا د دې څه فایده پاتې شوه چې اوس مثال زید پیدا کیږي سبا نو دې سره هغه صفت قدیمه چې کوم اراده د الله تعالی ده هغې تعلق حادثه اوس د زید پیدا کولو سره چه سی راشي نو دوئ چه اخیر دی دی تعلق حادثه بیا کوم ضرورت تا ولی یو ور فیصله شوی ده چه زید با پیدا کیگی نو آب خامخا پیدا کیگی نو بیا دی دی تعلق تی دی ارادی مقصد دا چه دی تعلق حادثه دی دی ارادی قدیمی دي اخير کوم ضرورت ته چي د زيد پيدا کولو سره مقصد او دا خو يو قسم ته جهل ده بيا چي اوس الله تعالی سبا زيد پيدا کولو سره ارادي تعلق راولي چي زيد به پيدا کيږي نو دا خو يو قسم ته په هغه اخپلو ازلي فيصلو باندي يو قسم ته څه شي ده جهل ده او لکه ده ته هغه خپلي ازلي فيصلې معلومي ني تاسو په دي پوه شو او مونږ وايو چي نه دا جهل نه ده مونږ وایو چی دا جهل نه ده مونږ وایو چی دا چی د نن اوس الله تعالی د سبا زید پیدا کولو سره مقصد کوم هغه صفت د ارادی قدیمی تعلق حادثه را درومی دا عین د هغه صفت الارادی علم ده او دا عین د هغه چه ده ایفا ده دا عین د هغه چه ده ایفا ده او مونږ وایو چی ګوره دی خو دا مقصد دو داسی خیال ده چی دا یو وار دا فیصلی شوی دی نو چی مقصد یو وار شوی دی اوس په مقصد دا دی چی اسبابو او دی مسبباتو په مابینځ کی دی اسبابو او دی مسبباتو په مابینځ کی خو دو لزوم عقلی ویلا نو دو مقصد دا دی چی وای چی دا یو وار دا فیصلی شوی دی العیاذ باللہ اوس باری تعالی چی ده معطل ده او دا نظام مقصد دا دی چی دی اسبابو او دی مسبباتو هغه زنجیر کی تړلی شوی ده او بس دی ته چی ده حواله ده او دې نه بعد مقصد دا ده چی د الله تعالی په دې کی هیڅ کار آ نشته ده لکه مثال په طور باندې یو انجنیر دا آ مقصد دا چې دی یو شی منصوبه بندی وکی دی یو شی منصوبه بندی وکی ار شای 100 فیصد هغه کی چې دالته به دا شی دا به داسی او دا به خامخا کیږي او پیسو منظوری وشي ار شای وسی او دا اوس مقصد دا چې هغه دینه بی دخله ده مقصد دا دی بیا اوس هغه ټیکیداران ادا به خپل کئ نور ده په دې کې هیڅ کار او دخل نشته نو دوئ بلکل الله تعالی داسی بولی او مونږ وایو چی دا دی الله تعالی په قدرت کی مقصد دا دی چی یو قسم عظیمه چه ده کوتاهی کول دی مونږ وایو چی دی فیصلو اټلو فیصلو باوجود بیا هم هر شی سره دی الله تعالی دی پاره دا حق حاصل ده چې هر شي سره دی نوې نوې ارادې بیا مقصد دا دی چې د هغه ارادې قدیمې نوی نوی څه راولي تعلق راولي او مونږ وایو چې دا بیا هم مونږ داسې نه شو ویلی چې دا اوس د الله تعالی قدرت ته ولې چې ده ازلي فیصله کړې ده اوس په مقصد دا دی چې خامخا دی هغسې کوي ټیک ته کوي به یې خو مونږ وایو چې دا دی به دی شی باندی بیا مونږ دی الله تعالی چه منو قدرت منو او مونږ وایو چه الله تعالی قادر ده په دی او مقصد دا ده چه دی سره صفت تی ارادی نوی نوی مقصد دا ده چه رادرومی تعلق رادرومی تاسو په دی خبری پوه شو نو دو یو قسم ته دی الله تعالی په حق کی یعنی مقصد دا ده چه کئی کوتاهی کئی دی الله تعالی هغه لویی په حق کی چه کئی کوتاهی کوي خو پوهیږي نه په دې خبرې باندې چې دا مونږ څه کوو ولې چې دوی صرف هغه عقل طرف ته چه کړي ذهاب کوي عقل او دې هغه تله دې شریعت هغه دوی په لاس کې وي نه نو دې وجې نه بیا غریبان چه سي ګمراه شي هسې تاسو به دې عبارت حاصل باندې پوه شو لږ دا عبارتونه لږ مشکل دي بس څو باب دي انشاءالله بیا چې اسرار شروع سي بیا تشې مقصد دا ده چې مزې دي بیا آسان وي وقد نفت الشرائع الإلهية هذا الجهل حيث أثبتت الإيمان بالقدر وانما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك واما اذا قيل يصح فعله وتركه بحسب هذا الموطن فهو علم حق لا محالته اوس چې دا ویل شي چې سیدا فعل د دې کار او ترک د دې کار په حسب د دې موطن سره یعنی په حسب د دې مقام سره یعنی په حسب د تعلق حادثه د ارادې سره چی د تعلق حادثه د ارادې تعلق حادثه د ارادې دې شی سره را درومی تعلق نو په دې لحاظ سره د دخشی فعل او نه فعل دا دواړه چشای دی صحیح دی چی وشی یا ونشی نو داسی ویل فهو علم حق لا محالتا دا علم دا حق خامخا او دین تحول موجود ندا علم حق لا محالتا اوس دا مثال باندې به ښه نظر کو ښه سوچ په وته کو نو د تقدیر متعلق په یعنی تاسو ته تا یو پورا رهنمایی هغه مقصد دا چې اوس ښه سوچ په وته کو سم سو فیصد سوچ په وته کو بیا به د تقدیر متعلق خر یا غویا دې ولید، مذکر، چې هغه افعال فحلیه کوي یعنی په قوت شهوت کې ده او مقصد دا دی چې د حرامي توب جامه یې چه ده اغوستې ده. ورأیت الانثی تفعل الافعال الانثویه او ته ووینې یوه دشاینۍ یعنی مؤنث د ځناورو هی د انسانانو یوه په یوه ده خاص ځناورو کې دی لکه مثال ورکړي ورأیت الانثی ته دا شاینې ووینې تفعل الافعال الانثویه چې دی یعنی هغه افعال انثویه کوي یعنی دی کې مقصد دا دی چې هغه ځناور خپل چې کله هغه ټیم راشي نو خپل آوازونه کوي او خپل یو مقصد دا دی چې هیجان پکې ته پیدا سي دا هغه غواړی شینا یې غواړی اوس شاه صاحب وایی چی دا ته ووینی فان حکمت اوس که ته دا حکم لګی بان هذه الافعال چی دا افعال چی د کوم د مذکر نه صادریږی او کوم د مؤنث مادی نه صادریږی دا افعال صادر شوی دی جبرا دا جبرا له دو نه صادریږی او داسی ونه صادریږی که حرکت الحجر فی تدحرجه لکه حرکت تی کاڼی پر غړولو کی لکه یو کاڼی ته له پورته غره سر نه داسی روګړی او دا حرکت له ده نه صادریږی او دی کی دی حرکت کی دی کاڼی هیڅ دخل نشته نو که ته دا ووایې چې دکه شان د مذکر نه د افعال صادریږي او د مؤنث د مادې نه د افعال شهویه صادریږي خو دو د مذکر او د مؤنث په دې افعالو کې هیڅ دخل نشته خاص لکه هغه کاڼی ته له غره نه رګړی او کاڼي په دې حرکت کې هیڅ دخل نشته نو که ته دغسې فیصله کړې شاه صاحب وایي چې که دغسې فیصله کړې فقد کذبت تا بیا تا دروغ وویلا یقینا بیا ته په دې خپلې خبرې کې چې دروغجن یې واقعی د کاڼي هغه حرکت او د دې کې چه دا فرق شته نمبر ایک و ان حکمت اکه ته دا حکم کئ بانها صادرة من غیر علة موجبة لها اکه ته دا حکم کئ چه دا حرکات دا چی د مذکر نه کوم صادر شوی دی او کوم د مؤنث نه صادر شوی دی دغو حرکاتو د پاره په دی مؤنث او په دی مذکر کی څه علت موجبه د دی حرکاتو موجود نه ده فلا المزاج الفحلی یوجب هذا الباب او ته دا وایی چی د مزاج فحلی یعنی د دی مذکر د مزاج او د دی مذکر هغه طبیعت آ د دی حرکاتو تقاضا نه کیی ولا المزاج الانثوی یوجب ذلک او ته دا حکم کیی چی د دی مادی هغه مزاج او د دی مادی هغه طبیعت هغه مقصد دا دی چی د دی کارونو کولو حکم نه کیی نو چی تو دا مقصد دا دا چی فیصلی کئ دا سی فیصلہ وکی چی دی حرکات دی پارا پا مذکر او مؤنث کی چه علت موجبہ نشتا کذبتا نو که تو دا فیصلہ کئ یقینا خبر دا دا چی پدی کی ہم تو چی دروغجن یی په دې کارو کی د د مذکر چی د کوم هیجان هغه کئ نو د مذکر هغه مزاج دخل ده پکی او د مؤنث چی کوم هیجان کئ او د هغه غواړی نو مقصد دا دی چی په دې کی د مؤنث مزاج چه ده دخل ده هغه طبیعت یې پکی چه ده دخل ده او که ته دا فیصله کای چی دې د پاره چه علت موجبه نشته نو په دې فیصلې کی هم ته چه قاضی بیې نمبر دو اچ وان حکمت بان الارادة المتشبحة فی انفسهما تحکی وجوبا فوقانیا وتعتمد علیه اکه ته دا فیصله کئ چی دا اراده چی دا کومه دی دی مذکر او دی مؤنث په دی انفسو کی اوږدیږی اوږدیدل دا مقصد چی دا کومه اراده پکی ته هیجان کئی دا اصل کی دی هغه وجوب فوقانی حکایت کئی هغه په ازلی چی کومه فیصله شوی ده کنه چی ازل کی کومه فیصله شوی چی دا مذکر به دغه سی هیجان کئی دا مؤنث به دغه سی هیجان کئی نو دا مذکر او دا مؤنث دا صرف تی هغه ازلی فیصلی یو قسم چه کئی حکایت کئی یعنی اغا ازل اغا با پا درجی دی محقیان ہو کی کی ورتا ادی دو دا کار با پا درجی دی چا کی کی حکایت کئی نو کہ تا دا فیصلہ کئی چی دا صرف حکایت کئی او دی کی نور دو ایس مقصد نشتا او مقصد دا دی چی هیچ لذت لا دا شیدو ته طبعا پکی ته سرور لا هغه نشته خو صرف دی هغی فیصلی یو چه کئی حکایت کئی لکه مینا یا طوطی نور پدی نه پوهیږی چی دا زه څه وایم مینا یا طوطی چی وی کنه خارو یا طوطی هغه نور پدی نه پوهیږی چی دا زه څه وایم خو ته لفظ وکی نو دی دی هغی صرف چه کئی نقل کئی چه کئی نقل یی کئی تو وایی ښه نو هغه خارو دی عادت کړی نو هغه وایی ښه نور پدی نه پوهیږی چی دا ما څه وویل دا خاص څه لفظ ده چا دی پاره استعمالیږی څه د پاره یی په جملی کی پدی نه پوهیږی خو صرف چکی حکایت کئی نو که ته دا وایی چی دا فحل او دا انثی صرف دی هغه هغه وجوب فوقانی چی کوم شوی دا صرف دی هغی چکی حکایت کئی دا او ته دا وایی چه په دی کی څه خپل وفور استقلالی موجود نه ده نو که ته دا فیصله کا یقینا په دی کی هم ته چه کاذب یی په دی کی هم ته چه په غلطی باندی یی و ان حکمت او که ته دا حکم کای بان الاراده المتشبحه فی انفسهما چه هغه اراده چه اوږدیږی یعنی دراز کیږی په هغه انفسو دی دوی کی تحکی وجوبا فوقانیا اصل کی تشبه دی ته وایی چه ګیرګټ پورته په هغه بوسو پلی باندې نه یی یا دا لړم غوندې چای دا دی چپکلی غوندې داسې چیګی چیګی خپی یی هغه چې داسې په بوټی باندې داسې ځان سره اوږد کی دې ته چو ته یی تشبع ته یی نو دالته هغه صلاحیتونه چې سړی کې مقصد داسې اوږدوالی غوندې قبول کې نو دې ته چو ته یی دې نه شاه صاحب تعبیر په تشبحات چه په دې کې نور څه مقصد دا دی چه فورا هغه جوش مستقل آ نسته پکې په دې مؤنث او په دې مذکر کې څه مستقل خپل طبعی جوش نسته بلکه صرف د هغې هغه ازلی فیصلې چه کئ یعنی حکایت کئ کأن لیس وراء ذلک مرمی گویا که دین علاوه بل چه مقصود د دو نسته فقد کذبت نو بیا هم په دې فیصلې کې هم ته چې په دروغ باندې یې په دې فیصلې کې ته کاذب یې بل الحق الیقین امر بین الامرین بلکې شاه سے وی چه حق الیقین دادا امر بین امرین چه یو کار دی دو کارو پا منس کی وهو آدادا ان الاختیار معلول لا يتخلف عن علله چه دا اختیار د اختیار دا معلول ده او د دې تخلف د عللو نه نه کیږي لکه تاسو مونږ ته اختیار چه ده حاصل ده نو د تاسو مونږ اختیار معلول ده او دې خپل علل دی دې اختیار چه تخلف تی دې اختیار د هغو عللو نه نه کیږي لکه مثال درته پیش کوم والفعل المراد توجبه العلل اچ دا کوم دا فعل مراده دا فعل مراده دا هغه علل چی کوم دی علل دا د فعل مراده چه کئ واجبی او ضروری کئ ولا یمکن الا یکون او دا ممکنه ندا چه آلتا هغه فعل مراده بیا نی علل وی هغه فعل مراده بیا نی لیکن ولکن هذا الاختیار من شانه ان یبتهج بالنظر الی نفسه لیکن دا اختیار چی دا دی شان دی دینه دا دا چی دی کی فرح را درومی بالنظر الی نفسه چی واخلی ولا ینظر الی ما فوق ذلک او دی نظر و نکی چاته ما فوق تا اوس گورا ټيک ته د هغه مذکر او د هغه مؤنث په بابت کې دا ازلي فيصلې شوي دي خو دا مذکر او مؤنث په دې کار کولو کې داسې نه دي لکه مثال حرکت الحجر او داسې نه دي چې د دوی په مزاج کې دې کارونو دپاره څه علت موجبه نشته داسې نه دي او داسی نه دی ګوره چی دو محض هغه چه کئی هغه دی ازلی فیصلی هغه یو قسم چه کئی حکایت کئی کنی بیا خو دو بیا مقصد داده چی مجبور شی نا څه نا څه مقصد داده چی دو په دی کی چه دا اختیار دا ټیک دا هغه اختیار چی کوم دی دو دا هغه دی دو هغه دی اختیار هغه اختیاری ندا هغه اختیاری اختیاری ده خو اختیار ورته چه ده حاصل ده او څه نا څه قطع نظر دی هغه ازلی فیصلی نه څه نا څه دو په دی اختیار سره په خپل نفس کی څه مقصد دا ده چه محسوس کئی فرح او سرور چه کئی محسوس کئی نو دارنګ اوس رایسا اوس تاسو تطبیق پوکو پشا دی دی انسان هغه سره اصل خو انسان ده کنه اوس چې د تاسو مونږ مقصد دا دی چې کوم کارونه کو نو تاسو مونږ په د خپلو کارونو کې داسې مجبور نه یو جبریه خو تاسو مونږ نه یو مونږ د انسان په خپلو کارونو کې داسې مجبور نه بولو لکه ته یو کاڼی له پورته نه چکې روګړی او دی په د خپل حرکت کې مقصد دا دی چې مجبور ده د انسان په خپلو حرکاتو او په خپلو افعالو کې داسې مجبور ګوره نه ده، عقل بداهتاً عقل بداهتاً دا فیصله ورکوي چې انسان ګوره داسې مجبور نه ده، ولې بالکل دا خو د بداهت نه به انکار وي چې ته د انسان افعال د هغه کاڼي هغه فعل غوندې کړې. یوه. بل داسی خبره نه ده چی تاسو او مونږ یو کار کو یو کار کو او د ایخ کار کولو هغه علت موجبه هغه مقصد داده چی د مونږ په طبیعت کی او په نفس کی پروت نه یی نه داسی خبره نه ده چی یو وار یو فعل اختیاری مونږ کو نو مقصد داده چی د ایخ هغه علت موجبه هغه به د تاسو او مونږ په نفوسو کی چه وی پروت وی شه او داسی نه ده ګوره چی ته سوچ وکی چی د تاسو مونږ یو کار کو نو دا محض د هغه ازلی فیصلی چه وی حکایت وی او نور پکی ته نفس ته ا طبیعت ته په دی کی څه لذت یا څه سرور وغیره مقصد دا دی چی نی نه داسی نه یی بلکه چی د تاسو مونږ کوم کار کو ټیک ته د هغه ازلی فیصلی پکی ته چه وی حکایت وی او هغه سره به مطابق وی دا هغه نه علاوه نشی کیدلای خو دی سره سره دی سره سره مقصد دا دی چی نفس ته پکی لذت او سرور وی نو عقل دا ګواهی ورکوی چی څه نا څه درجه کی مقصد دا دی چی انسان ته دا اختیار چه ده حاصل ده نو ځکه د تقدیر مسئله مشکله سوی ده په خلقو باندی نو داسی نو که د انسان ته مقصد دا دی چی سزا ورکول کیږی نو آ دغی درجه کی چی هغه اختیار انسان ته ورکړی شوی ده په هغه دغه درجه کی مقصد دا چی انسان ته چه ورکول کیږی سزا او نور چی کومه فیصله هلته په ازل کی شوی ده کیږی به هغه کیږی به هغه خو په دونه درجه کی انسان پر چه حاصل ده اختیار حاصل ده چی دا کوم ما هم درته مثال درکړ نو داسی نه ده چی عقل دا وایی چی بس دا صرف هغه دی حکایت ته دی نه څه نا څه مقصد دا ده چی نفس ته په هغه کی هغه وی نو ټیک ته د انسان ته اختیار ورکړی سوی او بله دا چی دا انسان ته چی دا کوم اختیار ورکړی شوی دا نو دا اختیار دی انسان دا معلول دا دا اختیار دی انسان دا معلول دا او دی تخلف تی اغا عللو نا نشی راتلای اغا علل آ دی انسان پا اختیار کی ندی ذکا چی تو اس یو کار پا اختیار سره کای نو هر فعل اختیاری اغا مسبوق بالاراده والاختیار وی نو چی ته اوس یو فعل اختیاری که نو مقصد دا ده چی دی کی به ته چه که دی پاره به ته اراده که صحیح ده او مقصد دا ده چی دی اکشی اغا نفع دی اکشی نفع آبا دی تا پا نظر کی وی ٹک تا که پا حقیقت کی نفع ای کنی خو فی الحال به تا تا چه ښکاری نفع ښکاری او دی اکشی فواید آبا مقصد دا ده چی نو دی اکشی دا نفع دی اکشی فواید دا شئی ندی تا پا ذهن کی غرزول ټیک ته دا نفع فواید وغیرہ په دا شینا دا مقصد دا چې دی دی اختیار دی پاره چې دی علت دی علل دی خو تر اشتیا وای چې دا علل چې کوم دی او دی وشی نفع دی وشی متعلق فواید وغیرہ او دی وشی متعلق اراده دا دی تا پزړه کې غرزول دا دی چا کار دا دا دی الله تعالی کار دا ځکه مقصد دا چې دا زړونه دا دی الله تعالی بین اصبعی الرحمن بین اصبع الرحمن چی کوم طرف ته اړوی مقصد دا دی چی د چه دا اختیار ده چی کوم طرف ته اړوی نو دا دغه اختیار چی کوم ده دا اختیار دا معلول ده او دا د هغه خپلو عللو نه متخلص کیږی نه نو دا اختیار معلول ده نو انسان ته دونه درجه کی اختیار ورکړی شوی ده خو د ده اختیار چه ده دا اختیاری نه ده ځکه چه دا هغه علل چه کوم د دې اختیار دي هغه الله تعالی پیدا کړي نو چه هغه الله تعالی پیدا کړي نو چه هغه علل راشي خامخا به د ده اختیار په هغه باندې چه کیږي مرتب کیږي نو د انسان په خپل اختیار کښې اختیاری نه ده خو یوې درجې کښې ده ته اختیار چه ده حاصل ده او په هغې اختیار د وجې نه انسان مکلف ده او دی چه ده مؤاخذ ده هسې تاسو چه نا چه ذهن ته ده خبره پرېوځي ګوره دقیقه ده تقدیر مسئله مغلقه ببش امامان وایی چه دې مونږ ملا چه ده ماته کړې ده نو مغلقه مسئله ده ببش خو چه نا چه یو درجې کې که تاسو سوچي سړي تشفي آ مقصد دا ده چه آ په وسي او دونه تشفی به دی وسی چې خدای پاک مونږ په د خپلو کارونو نیسی نو هغه ازلی فیصلې دی وجه نه مونږ ته دا حجت ګوره پاتې نه دا چی موږ ورته ووایو چی ولی مقصد دا دی چی خو تا فیصله کړی وه نه هغه وه پوه شوی چی دی مبحث باندی صحیح پوه شی صحیح په پوه شی خوند دی وچکی نو دونه پته به درته ولګی چی دا باندی به وایی چی مقصد بللله الحجة البالغة چی تاسو او موږ پاره حجت نشته په الله تعالی باندی چی سبا مو مواخذه کړی خدای پاک پاره په موږ باندی چه ده حجت ده او موږ په د خپلو کړو کی داسی مقصد دا ده چی مجبور نه یو چه ته ووایی چه خدای پاکه نو ما څه کړی وای چه تا لیکلی وای نه څه نا څه درجه کی مونږ ته چه دا اختیار ده آ څونه اختیار ده څنګه ده آ مو مقصد دا چه بیان کړو سر مو په خلاص سه چنا چه په مسئله شه جی اوس ورته ګورو از اخیلا په پوه شوی څه گزاره وشو کنه شه جی دا سی خبر نو جکا شاہ سے وئی فَإِنْ أَدَّيْتَ حَقَّ هَذَا الْمَوْتِنِ نو که چرته تا ادا که حق دی دی مقام یعنی دی دی اختیار د دی اختیار حق تی ادا که او اختیار دی او پیژانده چی ما پاره سونه اندازی کی اختیار دا سوچ کو وقلت اتا دا اویلا اجد فی نفسی چی زه میندوم په خپل نفس کی ان الفعل والترک کانا مستویین چی دا فعل او ترک دا دواړه چی دی برابر دی نو چی ته په دی اختیار باندی پوه شی نو څه نا څه به پته تا ته ولګیږی چی نه سړیه دا کار خو ما په خپل اختیار کړی ده کنی دی دی کار کول او نه کول خو ما خواته چه وه برابر وه دونه به دی څه نا څه یو ذهن کی دا خبره راشی چی یاره دا کار خو ما په خپل اختیار کړی ده کنی دی کار کول نه کول خو ما خواته دواړه څه نا څه وه چی په خپل اختیار می کړی بلکل زه د دې لایق یم چې خدای پاک ما چه په وکړي مواخذه په وکړي بلله الحجة البالغة فإن فإن ادیت حق هذا الموطن نو که تا ادا کړ حق د دې مقام یعنی د دې اختیار وقلت تا دا وویل اجد فی نفسی چې الفعل والترک کانا مستویین چی دا فعل ترک دا خود دواړه برابر و و انی اخ اخترت الفعل او ما دا فعل بیا مختار کړ ما دا فعل چی کړ مختار کړ دون درجه کی بیا ویلی شی فکان الاختیار علتا لفعله نو دا اختیار فعل دا اختیار